دا بیا د نفس په لمنې پورې څه وي ښخ هم وي او دا ډېره عجیبه انداز سره ثابتوي څو من تلاشتا کتاب کې به خیر د بیا ووایو خو هغه چې دې پاره کوم اصطلاحات په کار کېږي اول د هغو اصطلاحاتو وضاحت لږ درته کوم دلته به هیولا ټکی راځي هیولا هیولا تاسو پیژنو دور فلسفه عمل حکمت ار چا ویلی دا هیولا دی حکماو په عرف کی چاته وتای هی الجوهر القابل للاتصال والانفصال اغه جوهر ته ورتای چې دی قابل دی اتصال او دی انفصال وی او دی محل جوړیږي صورتینو دی پاره صورت جسمیه صورت نوعیه دی پاره دی محل جوړیږي نو په تا په انسان کې هغه جوهر چې قابل دی اتصال انفصال وي او محل دی صورتین جوړیږي دی صورت نوعیه دی جسمی دی ته چوتای حیولا اولا وای او یو حیولا ثانیه حیولا ثانیه جسم ته ورته جسم تلک دا دی دی تی پای حیولا ثانیه چې شاید دالرګه دی دی منبر د حیولا ثانیه سدي سیمټ او د خخت بیا بل به دا زده کو چی د انسانی عقل مراتب دی څلور مراتب دی عقل انسانی دی پاره یو مرتبه تا عقل انسانی کی څلور مراتب دی یو مرتبه دی عقل حیولانی درجه ورته ای عقل حیولانی سبا بیا دی دو ټکو تشریح نکم ګوره درته نو یو عقل حیولانی درجه ده عقل حیولانی درجه چاته وتای چی هغه استعداد محض وی هو الاستعداد المحض لادراک المعقولات چی بچه پیدا شی نو محض استعداد په ده کی د ادراک د معقولاتو پروت وی یعنی بالقوه درجه کی نو دا هغه قوت محضه وی او دالته خالی وی د فعل نه بالفعل هیڅ شی ده ته معلوم نه یی خو پکی تا صلاحیتونه د هر شی معلومولو یی نو دا درجه عقل هیولانی اطفالو ته حاصلی ماشومانو ته ا دیته عقل هیولانی درجه ځکه وتایی چی لکه هیولا ځکه ماشومان په بد ماحول کی لویول نه په کار کنی هغه بد تخته باندی دی بد لیکل چه کړه آ دی وکړه نو دی ته درجه دی چاو ته عقل هیولانی چه هغه استعداد محض درجه دی لپاره دی ادراک تی چا معقولات دوم نمبر کی عقل بیا عقل بالملکه شی عقل بالملکه بیا دی ته ته چه په ضرورت باندې علم سړی رایسی بدهیات باندې دا تود دا دا سور دا دا دا شیدا دا دا بدهیات باندې علم رایسی او په دې سره په نفس کې یو استعداد جوړ شي لپاره د اکتساب د نظریاتو بیا نظریات دی سبا چې کولای شي کسب کولای شي بیا دغه درجه ته عقل بالملکه درجه وایي او بل درجه د عقل بالفعل ده عقل بالفعل درجه هغه ده چې د نظریات دا مخزون شي قوت عاقلی خو ته خزانه کې پراتی د تکرار د اکتساب دی وجنه او بیا چی کله دی وغواړی چی دا زه حاضر کړم ټیک ته فی الحال ټول بالفعل د بالفعل د خواته د مخزون شینا مستحضر نه چی بالفعل ورته مستحضر خو چی کله وغواړی چی زه حاضر کړم بیا دی حاضرولای شي بیا دې ته عقل بالفعل درجه وایي او څلورمه درجه عقل مستفاد درجه ده چې د نظریات بالفعل سړی خواته ټول چی معلومی بحیث لا تغیب عنه شیء ما چې شیء ما ورنه بارا نه یی دا هغه اعلی درجه ده دا هغو خلقو ته خدای ورکوی چی نفس قدسی یی چی ورکړی وی قوت حدث یی ورکړی وی نفس قدسی یی ورکړی وی نو هغو خلقو ته خدای پاک بیا دا درجه چی کی ورکی بهر حال دی عقل دا څلور مراتب دی عقل هیولانی عقل بالملکه عقل بالفعل او عقل مستفاد دا مو ورته وپیژاند اوس چی دغ ځای نه ځی نو دا تګ په چا موقوف ده په دی قدمونو باندی موقوف ده لیکن چی هلته ورسیږی نو د قدمونه هغه سره یو ځای کیږی نه کالخطوات الموصله الی المقاصد فانها لا تجامع المقصود هغه هغه مقصود سره جمع کیږی نه یا لکه مثال لسو پاره ده ایک دو تین چی ترچو یو شای درې شوی نی لس کیدای شی څلور شوی نی لس کیدای شی نه نو دا ټول ورپاره څه دي معدات دي دا ټول ورپاره معدات دي خو بیا دا یاد ساتو چې د معدات چې وي معد دې ته وتایي چې دا ختمیږي بل به نو چې یو نه ختم شوی دوه راتلی سي نه هغه یو به ختم کای چې دوم کې وسره خو یووالی ختم سو دوه شو کنه هغه دووالی به ختم کای اله به درې کېږي درېوالی به ختم کای اله به څلور کېږي دارنګه یو قدم به ختمای اله به بله خلې دا رنګ دی زمانی اجزا یو سیکن ختم شی الا بل رازی بل ختم شی الا بل رازی لیکن دا معدات چی دا کم ختم شی کنا پا اغا مقصود کے ټولو دخل وی پا مقصود کے ټولو چی وی دخل موجود وی لکه گھنٹا دا نو دا خو اغا سیکنٹان ختم شو خو پا گھنٹے کی دا ټول سیکنٹان مینٹان اغا سی چی وی دخیل گنل سی موجود نہیں ورسر خو دخیل گنل سی دک کشان دی انسان اعمال دی دا معدات تی ختمیږی یو ختم شی بل راشی بل ختم شی بل راشی خو ټوټل دی دی اعمالو آ پا اغا نفس کی چی وی دخل وی او ټول پا نفس کی چی وی جمع وی لکه معدات پا اغا مقصود کی چی وی دخل وی او پکی جمع وی اگر که معدات تی اغا مقصود پا وخت بانی موجود نه یی ته چی هلته ورسیدلی نو اوس خو هغه قدمونه موجود ندی خو ته رشته ووایه چی دی قدمو په هغی کی دخل شته که نشته شته نو لا مقصد دا دی چی ګنټه وشوه آټ بجی شوی خو د مخکنیو منټانو په دی کی چه ده دخل ده نو دارنګ دی انسان د اعمال دی ده په نفس کی داسی چه وی دخیل وی اگر که په دی وخت باندی دا موجود نه وی خو لیکن د ټولو اعمالو په نفس کی چه وی دخل وی لکه یو سړی مثال کتابت زده کئ نو شپږ میاشتې کتابت وک نو شپږمه میاشت اوس د کوم د کتابت لیکي د مخکې نه چې د سونه مشق کړی دا کړی دا دی ټول په دې کې څه ده دخل موجود ده دی ټول په دې کې څه موجود ده دخل موجود ده ځکه دی به مقصد دا ده چی تیز لیکی ښایسته به لیکی یو نن په کتابت شروع که نو اغوال که دری ورځو اعمال دخل موجود ده ځکه یې هغسې سم نشي لیکلی بهر حال د انسان اعمال د انسان نفس هغه مقاصد دی پاره داسې دي لکه معدات دا ختم شي لیکن د دې هغه وجود به هلته پکې ملحوظ وي او دی په کی تچ وی اثر وی اوس په دی خبری کی دا شای درته بیانای خو دا به ان شاءالله العزیز اسی می درته بیان کړ سبا به صرف عبارت وایو حاصل می درته بیان کړ تاسو بیا وګورو دا اولنی مباحث لږ ګران دی وروسته بیا کتاب روان شی بیا ډیر ډیر زی الله الرحمن الرحیم اوس دا خبره وا چې دا اعمال دا د انسان د نفس ناطقینا پیدا کیږي هغه نه زرغونیږي او بیا مو دا هم ثابته کړه چی بیا عود هم دی ته کیږي او دا خبره اوس ترته ثابتوي چی بیا دی دی د اثر چی دا دا په نفس پوری چوي قائم وي او تشبث وی بذیل النفس یعنی دا دی نفس ناتکی په لمن پوری داسی چوي خخ وی بیا دی دی سبق دی دی مسئلے وضاحت تی پارے چکم ضروری اصطلاحات و ما دی اغی تشریح ہم در توکڑا اس عبارت تا اگورو چی عبارت ولگو او عبارت نا دا خبر معلوم شی چی دا نفس ناطقی په لمن پوری دا اعمال چی وی ښخ وی تشبث بذیلها دا دی عبارت نه چی سی ار معلوم شی واما التشبث بذیلها او هر چی تشبث تا او تعلق تا او تمسک تا په لمن دی نفس ناطقی پوری دی دغی اعمالو نو دا ولی؟ فلأن النفس فی اول امرها ځکه چه نفس ناطقه په اول دی امر کی یعنی په ابتدا کی تخلق حیولانیه دا پیدا کړی شی حیولانی درجه کی مبدأ الولادت کی د نفس ناطقی دا هغه هیولانی درجه یی یعنی استعداد محض وی لپاره د ادراک تی معقولاتو دا استعداد خو وی پکی چی دی ادراک تی معقولاتو وکی خو لا ټول دا بالقوه درجه یی چه کومو اعمالو رنګ په دې باندې غورځي په دې نفس ناطقې دلته دی د هغه نه چه وي فارغه وي ځکه چه دلته هغه ماشوم وي بالقوه خو ده کې د هر عمل صلاحیتونه پراته دي لیکن بالفعل خو ده یو نه ده کړی نه ګناه کړې نه مقصد دا ده چه نیک کارونه کړي حتی چه د ده په نفس ناطقې باندې هغه رنګ چه سي چړاو شي وکل حالت متأخرہ او هر حالت متأخرہ لها معد من قبلها دې پاره به معد وی له مخکې نه دا کل حالت متأخرة دا ټول مبتداس الها معد من قبلها اچرس خبرش الها معد پخپل مبتدا خبر دی خلها دا خبر مقدم دا او دا معد نچه دا مبتدا مؤخر دا خدا طول جملہ اسمیه خبر یا دا بیا ټول خبر د لپاره د چا کل حالتین اوس عبارت دا سس و کل حالت متاخرت هر حالت متاخرہ لها معد من قبلها دی حالت متاخرہ دی پار معد وی دی مخکنا مخکې نه چی ورته معید وی لکه مثال په طور باندې کتابت زده کئ نو هغه بلد چې اچانک ته سحر چیږي پاسی او خدای پاک درته ملکه د کتابت چی غورځولی یو خلاف عادت هغه بل خبره ده کنی داسې چیرته کیږي نه بلکې دا حالت چې تا کې رادرومي د کتابت دې پاره به مخکې چی وي مقصد دا دی چی معید وی دی مخکی نه یعنی یو ورځ یو ورځ به د کتابت کار کړی دومه ورځ دریمه ورځ هغه به ختمیږی داسې داسې خو هغه اثر به دغسې چی باقی اخیر به هغه یو حالت دی نه چه سی جوړ شي اچھا اوس معدات چاته ورته معدات ما خو دشری تر تکړه شاه سے په زبان باندې والمعدات كلها نو دا ټول موصوف سره د صفتین د چه شای سو خبر اول سو نو حاصل دار وتل چه معدات ټول دا داسی و سلسله وی چه اغا مرتب وی او د اغا متأخر شای په متقدم شی باندی مخکی کدلی نشی لکه مثال په طور باندی تو اس قدمونه اخلی نو چه التا اغا کوم قدم اخلی ته تر ایغی کمری تینکی پوری روانی نو اوس دا قدم به مخکی د بل به ورپسی د بل به ورپسی نو چی تر چو دی دا نه اخیستی هغه بل نسی اخیستلای هغه متأخر شی په دی متقدم باندی مخکی کیدلای نشی ایوا او دا مستصحبون دوم خبر ده مستصحبون چی ده دوم خبر ده او د معدات چی کوم وی دا مستصحب فی هیئت النفس الموجودة الیوم حکم کل معد قبلها او دا چی وی دا مستصحب مستصحب دا اسم فاعل صیغه ده په دی کی ضمیر د هغه فاعل ده دا خبر ثانی سی ا د الموجودة دا صفت ته هیئت دی پاره د الیوم دا ظرف ته دی صفت دی پاره او حکم دا مفعول به د مستصحب دی پاره اوس په معنی داسی شی چی مستصحب فی هیئت النفس الموجودتی او دا مستصحب وی ملګری وی په هغه هیئت په هغه هیئت نفس کی داسی هیئت چی هغه موجود دا الیوم نن چشای مستصحب کړی مستصحب حکم کل معد قبلها دا مستصحب کون کیوی هغه حکم دی هر معید قبل حال دین مخکی یعنی دا هر معید نه مخکی چا کوم بل معید دا ابل معید دا ایغا حکم مقصد دا دے چکے پا نفس کی یعنی ایغا پارچوی مستصحب کون کئی یعنی نفس چکلا اغا حالت ترسی نو ار یو اغا معید چوی پکی اثر وی پکی ار معید اغا مقصد دا دے چ دخل وی پکی او پته ولګیدله چی د انسانی ملکات چی انسان د یوشی ملکه جوړیږی او بیا دنه هغه اعمال بسهولتین صادریږی عادت یی جوړیږی دا عادت او ملکه یو شی وی چی یوشی عادت جوړ شی خو ملکه مقصد دا دی چی علمی اصطلاح کی ورته وایی عادت باندی عوام پوهیږی چی یو شی عادت پی جوړ شی یعنی بی سهولتیم سړی نه چکیږي صادریږي وی دی دی باندې وی مونږ پروا نشته دا اوس ما عادت شوی دا یعنی ملکه می چدا ګرځیدلې داس علمی اصطلاح کې داس اصطلاحونه کی نو دا عادت چی جوړیږي نو دا هغه اعمال چی پکې مقصد اثر وی پکې او پته ولګیدلا چې د اعمال دی دی نفس په لمنې پوری شوی چسپاوی خخ وی ځکه بیا دا نفس کی مقصد دا دی چی دا اعمال دا یو یو یو یو دا په هغه نفس کی یو حالت جوړ کی چی هغه ته ملکه وایی هغه ته عادت وایی هغه عمل بیا دنه بسهولتین چی کیږی ساتي او که دا عمل ختمیدلی دا عمل ختمیدلی او په دی نفس نفس پوری قایم نه وای بیا خو چی کوم سړی زر واری یو کار کړی او بل اول واری کی دا به یو شای وو یو سړی دو میاشتې کتابت کړی دا یو نن په شوري چې دا به بیا خو بیا یو شی و خو پته ولګېدله چې دو کې فرق وي دا فرق ولی پکې د هغه اعمال په دې نفس پورې چې قایم شوی وي نو دا خبره درته ثابته کړه چې د اعمال دا په نفس پورې چې وي قایم وي اوس تاسو په پوه شو په خبرې ښه جي دا عبارت لږ ګران و ځکه مې درته ولګاو وان خفي عليها بسبب اشتغالها بما هو خارج منها اوس پتہ ولگدلا والمعدات كلها سلسلة مترتبة لا يتقدم متاخرها على متقدم مستصحب في هيئة النفس الموجودة اليوم حكم كل معد قبلها وإن خفي عليها بسبب اشتغالها بما هو خارج منها وإن خفي عليها اګر که مخفی وی په دی نفس باندی دا شی مخفی وی چی دا عمل ما دا شی په دی نفس باندی مخفی وی چی دا ما پوری سنګه خخ شوی دا ولی بسبب اشتغالها بما هو خارج منها ځکه چې دی په هغو شیانو باندې مشغول وي چې دې نه چې وي خارج وي نو دې وجې نه دا په دې باندې چې وي مخفي وي ها البته اللهم الا ان یفنی ها البته که چرته فنا سی هغه حامل دی قوت داسی قوت چی هغه منبعث تا داسی قوت چی هغه چنا منبعث تا تلک الاعمال منها دا فاعل دی انبعاث تا چی دا اعمال انبعاث کیگی منها دی اخ قوتنا که اغا قوت فانی سی بیا خو بلا خبر دا کما ذکرنا فی الشیخ والمریض لکه مونږ دا خبره په شیخ او مریض کی ذکر کړه مثال په طور باندې یو سړی دی ارامی توب عادت جوړ کړای دا اوس چې جوړ کړای دا نو دا په دکی عادت ګرځیدلای دا نو چې هر واری دی دا یو کار کوي نو دا په هغه د نفس پورې خخیږي او چسپا کیږي نو دا عمل دنا بیا بسهولتین سکیږي صادریږي ها البته که اوس داسی وی چی د دغه اعمال پاره چی کوم هغه قوت منبعث ته اد کوم قوت نه د اعمال پیدا کیږی هغه په ده کی ختم شی هغه خو بیا بله ده مثال بوډا شو نو اوس مقصد دا ده چی کار نشی ورنه حسابا آرامی توب نشی کولای نو دا خو دی دا مقصد نه چی اغا اعمال و اثر ختم شو دا خو اغا قوت پا دکی چسی ختم یا بیمار سو پا مرض مدنفه سرا نو اغا قوت منبعثا اغا چسی مقصد دا چی فنا شی بیا خو ٹک خبر دا کنی اسی مقصد دا چی اغا شای بدن بسهولتین چکیگی صادریگی چی آ دی ده ټول نظام بدل کی اچانک غل ده ډاکو ده مقصد دا ده چی هر څه هر څه ده خو اچانک له پورته نه یو نورانیت په راغی او د ده هغه زړه کیفیات یې چه کړه بدل کړه خو بیا بله خبره ده کالتغیر المذکور لکه هغه تغیر چی کوم مقصد دا ده چی په شیخ او مریض کې رادرمی دک شان یو بل تغیر رئیسی اچانک چما در طویلیو بیا ٹک تا بیا دی داغا اغا چسی ختم شی اوس دا خبره ترته ثابتوي چې دا انسان چې د کوم اعمال وکي دا ریکارډ کیږي هم ریکارډینګ کیږي دی دی اوس شاه صاحب دا ثابتوي چې دا څنګه ریکارډ کیږي مونږ خو په حدیث او په قرآن کې دونه پته مونږ ته لګي چې سړی سړی صحیح نظر پوه کی نو دونه پته مونږ ته لګي چې دا اعمال انبعاث او یوی یوی ذری هر کار به دنه تپوس کا وشی دونه پته شته خو دی پته مونږ ته نشته چی دا ریکارډینګ طریقه څه ده دی پته مونږ ته نشته او قرآن حدیث دی نه چی دی ساقط دی لیکن شاہ صاحب خو یو ذوقی سړی و نو شاہ صاحب په خپل ذوق سره هغه دی ریکارډینګ طریقه درته شی چی دی طریقه چه دا دا ده چی ګوره شاه صاحب رای دا ده چی اصل کی خبره دا ده چی انسان دغه تاسو مونږ چی یو کنه دا یو نه یو شاه صاحب وی چی دی هر سړی یو مثل مصنع ورته وایی دا هغه چی کوم په دی امتحان کی د دوم کس خپل جان غوندی چی د سره څه شکل شباهت یې کینولای چورته وایی ډبلیکیټ کچو چه هغه دوم کسی چی چه نولای ځان په ځای باندې چه شکل دته ور ګډیږي بالکل دغه شای مقصد یو مثنا دا دی هر انسان چه دا په عالم مثال کې الته موجود ده او کله چه دا کار کئی اغا اغا بالکل چه دا ٹیپ ریکارڈ دا ٹیپ ریکارڈ لکه پاغه کې په دی جازونو کې اغا یو شای چه هغه څو حرکات سکنات هغه کیږي کنه څو سم قیمتی جوړ کړی هغه هر شی په دې کې څه کیږي ټیپ کیږي که کله جاز حادثه لاغو شي نو کله پته لګي چې هغه شی ضایع شوی نی نو پته لګي چې یاره دا حادثه د دغ شي دی وجه نه وشوه یا پکې ته چا ډزې وکړي یا پکې بم پټاو شو یا څه چې هغه شی هغه داسې زر ضایع کیږي نه څه یو خپل قیمتی آله یې پکې لګولي نو دارنګې د هر انسان د پاره یو مثنی ده یو عکس تا نیګیټو یو ته وای هغه ده هلته په عالم مثال کې چې دی څه کوي که نه څه کوي نو هغه مقصد دا دی چې د دې څه کوي ریکارډ کوي بیا هغه ریکارډ قیامت په ورځ کله علی طائر فی عنقه او کله مقصد یلقاه کتابا منشورا په شکل کې او کله مقصد دا دی چی بیا لاسونه به گواهی کوي او خپې به گواهی کوي کله په ایخ شکل کې مختلف شکلونو کې څه کېږي نندېږي او بالکل هغه داسې ده لکه ویډیو کیمره خو دغه د شکل غوندې ده او ویډیو کیمره د هر شی پکې چې دي مندرج دي هلته به مقصد کیسټ پکې واچول شي او ته به وینې چې دا ما لاس کوي دا ما خپې کوي به خپله وایي نو ته به انکار نه شي کولی چې دا دغه ده که هغه ده او بیا ګوره د عاشی یو خپل طریقه ای اوس چوک غواړي تاسو مونږ ډیر اعمال داسې دي چې چیرته دا غواړو چې یاره په دې اعمالو باندې مو د مقصد دا ده چې څوک څه شي خبر شي نو هغه پاره لکه دنیا کې ته یو فلم جوړ کی نو بیا که کوم ځای ورنه حذف کول وغواړي نو هغه ځای بیا ته څه کولای شي حذف کولای شي نو هغه حذف کولو د پاره مقصد دا چې بټن شته چی هغه ځای ونه چی هغه چه د توبه ده صحیح توبه ده نو مقصد دا چی آب او باسی نو ډیر اعمال مونږ داسی دی تاسو مونږ چی هغه مونږ دازړ غواړي چی خلق ته خبر شي په بش حال ته ټول عالم ورته ګوري خو بداسي او مقصد دا چی ټي وي یا سینما خو نه چی هغه ریکارډ پکې چاوسی چی ارس ار سړی بچکی ویني ټول به د یوه بل مقصد دا دی چی دا شیونه یوم تبلی السرائر هر شی به چسی واضح شی نو که هغه مقصد سړی وغواړی چی یاره دا په مسخه که چی دا شی پته بل چاته نه ولګی نو هغه پاره بټن ده هغه چه ده توبه بټن ده هغه به ټینګه کی مقصد هلته په هغه چی کوم مونږ هغه جوړیږی کنه ریکارډینګ کیږی هغه کی به هغه شی چسی ختم سی یا به مسخه کی نو شاه صاحب وایی چی ما ذوق دا یوه کیسه خو ما هسی درته ځان نه ځکه چی شاه صاحب په ټیم خو دا شیونه نه وو خو که بالفرض وای بیا به شاه صاحب هم دغسی ویلی وو چی دا هغه توبی سره به بیا هغه ریکارډ چه کیږی ختم شی خو هلته دا شیونه داسی نه وو خو که بالفرض وای نو ما یقین ده چی شاه صاحب به بیا داسی ویلی وو نو بهر حال خو هغه تطبیق خو به خبری ته سره ورکای کنه څه ترمیم حق سړی په خبری کی لری او بیا چې سمون هم چکوي خوري نو مقصد دا دی چې په دې طریقې سره به د انسان اعمال څه کېږي دا به ریکارډ کېږي اوس عیسی صاحب دغه طریقه درته ښایي ورته ګورو و اما الاحصاء علیها اهر چی ریکارڈنگ دی دی اعمال دی انسان دا پی انسان باندی نو شاسب وائی فسره دی دی راز دا دا علاما وجدته بزوک چی دا خبر ما پزوک صحیح سر من دلی دا زوک چاہتا ورطای زوک ذوق سندی صاحب تشریح کئی چی ذوق چاته وتائی هغه نور چی یو سړی لیدل دی یو شی کئی په هغه نور سره چی کوم دی حظیرت القدس نه دته حاضر شوی چی چاته حظیرت القدس نه یو نور حاصل شی حضیرت القدس نا او پا ایغا سر دا یو شای وینی یا پا ایغا سر دا یو شی معرفت کئی نو شاہ صاحب پا اصطلاح کی دیتا ذوق وائی ذوق شاہ صاحب پا اصطلاح کی شجی فسره سر دی داد علا ما وجدته بی ذوق چه ما پا ذوق سره مندلی یعنی چه کم حضیرت القدس نما تا نورانیت را کرے شوی دا پا ایغی رنا کی چه ما معلومه کرے دا نو دی دی راز دادا ان فی الحیز الشاہق چه پورتا پا عالم بالا کی عالم مثال کی تظہر صورت لکل انسان ظاہری کی صورت لپار دی ہر انسان دا وجود مو نه وو نو دا هغه دی مونږ وال چه وو مقصد دا دی چه کوم مثنی ده هغه هلته چه وو موجود وو شه جی داسی مدلله کی شاه صاحب خبره چه ناشنا خبره وکی خو مدلله داسی کی چه بیا بیا چه که معنی فاذا وجد هذا الشخص نو چه کله دا شخص بیا په دنیا کی موجود سی ان طبقت الصورت علیه اغا صورت چا کوم د مصنع دکنا اغا په دبانی چسی منطبق شي واتحدت معه هغه د سره متحد شي نو دا امان الله ول صورت هلته چې کوم ده ای دا غون من امان الله ګای دا جس کې هغه صورت دغه شای جس کې غونه د اپ جس منطبق فإذا عمل عملا انشرحت هذه السورة بذلك العمل انشراحا طبيعيا بلا اختيار منه اوس چې کله دا دی دنیا وجود والکس فربما تظهر فی المعاد دیر واری تبع ظاهر سی پمعاد کی دی دی خبر ان اعمالها چی اعمال دی دا خو وی دا خو معدود دی او مکتوب دی پدی نفس باندی او هغه په کوم صورت کې حالت ظاهری کی قیامت کې چې دا اعمال ریکارډ شوی دي ومنه قرات الصحف ایغه طریقونه بیا کله د طریقې سره چې قرات کې صحف وبو کې وربما تظهر ان اعمالها فيها متشبثه باعضائها اکل په دې صورت کې ظاهر شي هلته خبره په قیامت کې چې وی د اعمال خو د اعضاء پورې چې دي چسپان دي ادا په کوم صورت کې ظاهر شي ومنها نطق الايدي والارجل او ځنې دي غنې نطق تچا دي ايدي ارجل دي چې موږ په هغه باندې یوم نختمو على افواههم او مقصد دا دی چې هغه ته خبرو طاقت ورکو لاسونو خپو ته اعضاء ته اوس کل صورت مفسحه عن ثمرة العمل اوس هر صورت چی وی کنا اغا مفسح وی دی ثمره یعنی دا هر عمل اغا ثمره او نتیجه دی دی اندازه لگی چی دی عمل با دا شئی نتیجه وی او دی دی عمل با چی وی دا شئی نتیجه وی دی وجنا فرشتی چی اغا عمل لکی کنا علت چی اغا عمل ریکارڈ کیگی کنا اوری ان لا خو کراما کاتبین دا دی هغه یو چه دی مقصد دا دی چه هغه خدای پاک جوړ کړی دی یو نظام نو هغه چې هغه عمل لیکي هلته هغه عمل ریکارډ کې رادرومي نو ورسره ورسره جزا هم چې رادرومي ریکارډ کې رادرومي ځکه چې د هر عمل جز هر عمل دا مفسح او مظهر وي د چانه د هغه جزا نه چې دې دا جزا پکار ده ها البته ځنی اعمال داسی وی چی هغه جزا هلته فرشتو ته معلومه نه وی نو خدای پاک ورته ووایي چی دی هغه شی عمل صرف ولیکه او جزا خانه یې چه که پریږده هغه جای هغه خانه پریږدي لکه روزی وال کی چی رادرومی چی تاسو روزه دار ته به زه خپله باندې چه کوم بدله ورکوم نو هغه فرشتې نه لیکي هغه وی لیکي چی ده روزه لرلې ده او نور هغه خانه یې پریږدي هلته به بیا عمل جزا به خدای پاک خپله ورته چه کوي متعین کوي